تاسو د شریعت غږ رادیو ته غواړئ یاست دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ یوه په زړه پورې ترانه هم وړاندې کیږي نو انسان د خپل خړو ته وګوري چې موږ خې پریمانه اوبه راتوی کړي دي بیا مو ځمکه چولې ده او په هغې کې مو غلې دانې را زرغونې کړي او انګور او سابه او زیتون او کجوري او ګڼ ګڼ باغونه او میوې او شنیلی زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې غرض راغلم چې د اسلام بیعت ورسره وکړم هغه صلی الله علیه وسلم پر ما دا شرط کښېښود چې زه به د الله جل جلاله په وحدانیت او د محمد صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې ګواهي ورکوم پنځه وخته به لمنځونه کوم زکات به ورکوم د بیت الله شریف حج به کوم او د الله تعالی په لاره کې به جهاد کوم ما ورته وویل، یا رسول الله! په دې کې د دوو کارونو وس نه لرم چې یو په کې زکات دی، ځکه چې له ما سره یوازې لس اوښي دي، هغه یوازې زما د کورنۍ د سورلۍ او شیدو لپاره په کار راځي. دویم په کې جهاد دی، د دې په اړه خلک وایي چې څوک له جنګه وتښتي، هغه د الله په غضب کې اخته کېږي. زه وېرېږم هسې نه چې په جنګ کې شریک شم او د مرګ له وېرې وتښتم. دی وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دغه خبرې واورېدلې نو خپل لاس یې رانه بیرته لرې کړ او ویې څنډلو بیا یې راته وفرمایل دا ته چې نه زکات ورکولای سې او نه هم جهاد کولای سې نو جنت ته به څنګه داخل سې ما ورته وویل ای د الله رسوله زه له تا سره په دې ټولو شرطونو بیات کوم هغه صلی الله علیه وسلم لاس را اوږد کړ او ما ورسره پر دغو ټولو شرطونو بیات وکړ نن د چهارشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې اتلسمه نیټه ده چې د دوه زره اتلسم میلادي کال د اګست له لومړۍ نیټې سره برابره ده په خبرونو کې اورئ چې د غزني په مرکز او شلګر ولسوالۍ کې دوه ټانګونه او یو رینجر موټر ویجاړ سوي دي یوویشتو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د بدخشان په تګاب کې پنځلس تنه اربکیان مجاهدینو ته تسلیم سول دغه راز د پکتیا په احمدخیل ولسوالۍ کې هم دیارلس تنه عسکر او پولیس له مجاهدینو سره یو ځای سوي دي او د ننګرهار په غني خیلو ولسوالۍ کې صلیبي یرغلګرو او د هغوی ګوډاګیانو د چاپې په مهال یو کور ویجاړ کړی شپږ تنه کلیوال شهیدان او ټپیان دي څلور تنه نورې له ځان سره وړي دي اوس هم بشپړ خبرونه له غزنی ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې تیر ورځ مازیګر پنځه بجې د دې ولایت د مرکز اړوند د شهباز په سیمه کې د مزدور عسکرو پر کاروان مجاهدینو برید وکړ په دې برید کې د دشمن یو ټانګ یو راده پیلډر موټر ویجاړ سول نه تنه عسکر یې مړه او ټپیان دي دغه راز د یاد ولایت د شلګر ولسوالۍ د سلطان باغ په سیمه کې تیره شپه لس بجې د مزدورو عسکرو پر هغه قوه د مجاهدینو له لوري د لیزري وسلو په مټ برید ترسره سو چې هڅه یې کوله په سیدوالو سیمه کې د مجاهدینو له لوري محاصره سوې پوستې ته اکمالات ورسوي د معلوماتو په اساس په یاد برید کې اته تنه عسکر وژل سوي دي او د یادې ولسوالۍ په بدوانو سیمه کې هم د یادې قوې یو ټانک د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ والوځول سو په پایله کې ټانک ویجاړ سوی څلور تنه عسکر مړه او ټپیان دي له همدې ولایت څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې تېره شپه درې بجې د شلګر ولسوالۍ د سردار کلا په سیمه کې پر هغه قوه د مجاهدینو له لوري برید وسو چې هڅه یې کوله د یادې ولسوالۍ اړوند د رشدخیلو په سیمه کې د مجاهدینو تر محاصره لاندې قرارګاه ته اکمالات ورسوي خبر وايي جګړې نږدې درې ساعته دوام وکړ او په ترڅ کې پنځه تنه عسکر ووژل سول یو شمېر نور ټپیان سول دغه راز د یادې قرارګاه څخه هم دښمن وروسته تر هغه پښې سپکې کړې چې اکمالات ورته نه رسېدل او د مجاهدینو په بریدونو کې پرله پسې تلفات ګالل یاده قرارګاه اوس مهال د مجاهدینو په کنټرول کې ده او د دښمن په تېښته سره د مجاهدینو د فعالیت ساحه خورا ډېره پراخه سوه له غزني څخه وروستی خبر وایي چې غرمه دولس بجې د دې ولایت د مرکز اړوند د امام حداد صاحب په سیمه کې د مزدورو پولیسو د پوستې پر قومندان لال محمد چې د پروان ولایت اوسېدونکی و، د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید ترسره شو. په دې برید کې نوموړی مرګونی ټپي شو. دغه راز ماپښین یوه بجه د نوموړي مرکز اړوند د ارزو په سیمه کې د مزدور عسکرو پر یو ټانک د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای شوي مین چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې ټانک ویجاړ شو، پنځه تنه عسکر ووژل شول. له بدخشان څخه مو خبر ترلاسه کړ چې د دې ولایت د تګاب ولسوالۍ اړوند د کتو بالا او خمبک په سیمو کې پنځلس تنه اربکیان په مزدور اداره کې له خپلې دندې لاس په سر او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم سول یاد اربکیان د دعوت و ارشاد د مسولینو په هلو ځلو او د حقایقو په درک کولو سره د ګوډاګي دښمن له ناولو لیکو رابېل او له مجاهدینو سره یو ځای سول د پکتیا ولایت مجاهدین بیا وایي چې تیر ورځ د همدې ولایت په احمد خیل ولسوالۍ کې هم دیارلس تنه عسکر او پولیس له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم سول یاد عسکر او پولیس د حقایقو په درکولو او د دعوت او ارشاد د مسولینو په هلو ځلو سره د ګوډاګۍ ادارې له کرغړن سب څخه راجلا او له مجاهدینو سره یو ځای سول د پکتیا په زازیاریوب کې هم دوه تنه عسکر چې یو تنې په کمانډویانو کې وو له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم سول د کابل په پغمان کې د پورته ارغنۍ په کټخیلو سیمه کې پرون د مزدور ادارې پنځه تنه عسکر او د استخباراتو کارمندان له مجاهدینو سره یو ځای سوي دي د خبر په اساس یاد عسکر او استخباراتي کارمندان د حقایقو په درکولو او د ځایي مجاهدینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له ناولو لیکو رابېل او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم سول د ننګرهار په غني خېلو کې تېره شپه دوه بجې د شرګړ په سیمه کې امریکایي اشغالګرو او داخلي غلامو عسکرو یې د ملکي خلکو په کورونو وحشانه چاپې ووهلې دښمن د چاپې په مهال د کورونو دروازې په بمونو الوځولې یو کور یې په بشپړه توګه ویجاړ کړی کورونه یې تلاشي کړل خلک یې ووهل او قیمتي اجناس یې ترې لوټ کړل چاودنې ټانګ ویجاړ کړ عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته خو دقیقه شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې د قندهار ولایت مجاهدین وایي چې د پنجوایي ولسوالۍ د مشام په سیمه کې بېګا شپه دولس بجې د یو کمین په ترڅ کې پر مزدورو پولیسو وسله وال برید ترسره سو د برید په پایله کې درې تنه پولیس ځای پر ځای ووژل سول همداراز په سیمه کې د دښمن یوه شوبله د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ ویجاړه او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته له قندهار څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې د شاولې کوټ ولسوالۍ د باغ دسري په سیمه کې پرون ماپښین دوه بجې د ځای پر ځای سوي مین په یوه چاودنه کې درې تن عسکر مړه او ټپیان سول همداراز په نیش ولسوالۍ کې د مرکز اړوند د قمندان یازو سرای ته څیرمه د مزدور عسکرو پر پلې ګزمه سهار لس بجې د ځای پر ځای سوي مین چاودنه وسوه چې له امله د دښمن عسکر مړه او ټپیان سول له هلمند ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې د مرجع ولسوالۍ د عباد الله قل په سیمه کې بېګا شپه دولس بجې صلیبي یرغلګرو د خپلو مزدورو عسکرو په ملتیا د چورلکو په مټ چاپه ووهله په چاپه کې مزدور دښمن د ملکي خلکو یو موټر او دوه موټر سایکلونه سوځولي څلور تنه کلیوالې له ځان سره د بندیانو په توګه وړي دي د همدې ولایت د سنګین ولسوالۍ د موبایل خادې په سیمه کې سهار لس بجې د مزدور دښمن پر شوبله د یوه کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره سو د برید په پایله کې شوبله د حشرده په مټو ویجاړه سوه او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ د سرخدوس په سیمه کې پرون مازیګر دوه تنه مزدور عسکر د دراسکو په مټ یو په بل پسې وویشتل سول مړه او ټپیان سول له هلمند څخه وروستی خبر وایي چې د ګریشک ولسوالۍ د پارچاو په سیمه کې بېګا ماښام اته بجې د مزدور ادارې پر موټرسایکل سپرو پولیسو د یوه کمین په ترڅ کې وسله وال برید وسو په برید کې دوه تنه پولیس مړه او ټپیان سول او پاتې نور یې په تېښته ولاړل د نیمروز ولایت مجاهدین وایي چې د دلارام ولسوالۍ د بازار د مینس پوستې ته پرون مازدیګر شپږ بجې مجاهدینو لاسي بمونه وغورځول چې له امله دوه تنه پولیس ووژل سول او یو بل ټپي سو او د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 مشر معترف شو چې غرور ونکړي د خود خدای د مرستو زور دی د طالب جان په ماتې د ډیلي میل بریتانوي ورځپاڼې خبره ده چې وایي امریکایي چارواکي ویره لري چې هسې نه له طالبانو سره تر مذاکراتي توافق وړاندې ټرمپ له افغانستانه خپل ټول پوځونه وباسي ځکه چې ټرمپ نور د افغان جګړې له لاسه مکمل بې حوصلې شوی غواړي چې ژر تر ژره ځان ترې خلاص کړي د غربي رسنیو د نن سبا دا ډول څرګندونې او د شکست اعترافات ښکاره ثبوت دی چې د هغوی د ظلم په وړاندې الله تعالی د افغانانو د مظلومیت فریاد اورېدلی. د الله تعالی وعده هیڅکله دروغ کېدلی نشي، هرو مرو پوره کېدونکې ده. له هغه چا سره به مرسته کوي چې د الله عز وجل پر دین یې غیرت کړی او د خپل مسلم حق دفاع یې کړې. مجاهدین پوره باوري دي چې روان 2018 میلادي کال به د افغانانو د سترې بریا او د متجاوز دښمن د ذلت او شکست کال وي ډیر امیدونه شته چې د الهي نصرت د راتللو زیاتره اسباب اوس مهیا دي که یو ځل دې ته وکتل شي چې د نړۍ پر مخ تر ټولو مظلوم ترین ولس افغان مجاهد ولس دی چې یوویشتمه پیړۍ یې د متجاوز او ظالم دښمن له لاسه په ویر او غم پیل شوې او بلخوا د امریکا په مشرۍ د ناټو په نوم ګڼ پوځیز تیري کوونکي ځواک ته وکتل شي چې پر افغانستان یې پرته له کوم مجوزه په ډیر غرور سره تیری وکړ پوره اوولس کاله یې له ځمکې او هوا دواړو نه ورباندې سور اور بل کړ له هیڅ ډول وحشت نه یې ډډه ونه کړه د ټولې یا اکثره کفري نړۍ هر اړخیز ملاتړ یې له ځان سره کړ په ټول پوځي سیاسي مالی او میډیایي قوت سره یې پر افغانستان هجوم راوړ هر چا دا وګڼله چې افغانستان به نور د ځمکې پر مخ یو بل اندلس او غرناطه وي چې اسلامي هویت او تشخص به یې راتلونکي نسلونه تنها په تاریخي پاڼو کې لوستلای شي حقیقت هم همدا و چې باید داسې شوي وای خو د الله تعالی فیصلې بل ډول وي افغان مجاهد ولس له هر ډول دنیاوي اسبابو څخه محروم تنها د الله تعالی په نصرت د خپل سر مال ناموس دین او عزت د ساتلو په غرض د ځواکمن دشمن مقابلې ته په خالي لاس راودانګل که څه هم زیات خوږ او دردونه یې وزغمل او لا یې زغمي ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بین الناس خو کافر دشمن یې هم په خپل ځان پورې حیران کړ هغه جنگ چې په دوو میاشتو کې یې دوی د ګټلو هوډ درلود هغه یې په اوولس کاله کې هم مهار نه کړای شو مهار څه چې اوس له سوپر پاور نه لاره هم ورکه ده دا هر څه د الهي نصرت یوه څرګنده بیلګه ده چې له هرې نګاه بې دفاع خلک د نړۍ د ځواکمن قوت په وړاندې پوره اوولس کاله داسې مقاومت کوي چې هیڅ ډول تزلزل یې په عقیده هوډ او تګلاره کې محسوس نشي د هرې شیبې په تیریدلو سره یې پر الله تعالی او د هغه پر نصرت نور هم باور پخیږي نو هیڅ شک نشته چې د الله تعالی وعده هیڅکله دروغ کېدلای نشي هرو مرو پوره کېدونکې ده له هغه چا سره به مرسته کوي چې د الله تعالی پر دین یې غیرت کړی او د خپل مسلم حق دفاع یې کړې او هغه څوک به هرو مرو ذلیل کوي چې ظلم مونږ په ډېر تلوار د هغو سترګې راایستلې دي ختمه مو زړه امپراتوري د فرنګیانو کړه ختمه مو زړه امپراتوري د فرنګیانو کړه مونږ لیدې هېواد انګریزان په زور سړوي دي مونږ په ډېر تلوار د هغو سترګې راایستلې دي مونږ لیدې هیواد انګریزان په زور سړلې دي مونږ پوډې تلوار د هغو سترګې راایستلې دي مونږ پوډې تلوار د هغو سترګې راایستلې دي وګورئ تاریخ د افغانیت کې غلامي نشتا روس په ډیر غرور زموږ هیواد باندې تیری وکړ روس په ډیر غرور زموږ هیواد باندې تیری وکړ څومره مظلومان یې په سره اور باندې سیزلي دي موږ په ډیر تلوار د هغو سترګې راایستلې دي هر چا چې په بد نظر زموږ خوا ته کتلې دي موږ په ډیر تلوار د هغو سترګې راایستلې دي هر چا چې په بد نظر زمون خواته کتلې دي مون په ډېر تلوار د هغو سترګې راایستلې دي مون په ډېر تلوار د هغو سترګې راایستلې دي اه د مظلومانو پورته لاړو د آسمان په لور هر چا چې په بد نظر زمون خواته کتلې دي مونږ په ډېر تلوار د هغو سترګې راایستلې دي مونږ په ډېر تلوار د هغو سترګې راایستلې دي نورې ښکلول ښه چې په خپله دام کې کېوتل